وغوښتل کیږي هغه صحیح دی د نور چانا ما فوق الاسباب مدد وغوښتل هغه صحیح نه دی په دې دعوه باندې دلایل ذکر کول د دلایل په دې پوري تقریبا یولس دلایل هغه ذکر شو دولسم دلیل ذکر کیږي خو دلایل سره جدا شو چې پاول کې تا ته د خلق دلایل پیش کړ چې پیدایش څوک کوي الله تعالی کوي نو مطلب دا دی خالق هغه دی خالق هغه دی بیا ورپسې د علم دلایل پیش کړ الله یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد چې عالم بكل شی هغه دی بیا دا غي نه پس کوم دین د حفظ دلایل ته پیش کړ له معقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظونه من امر الله نو متصرف فی کل شیء هغه دی بیا دا غینه پس د ولله یسجد من فی السماوات والارض چې معبود د هر یو څه هغه دی او بیا غی پسې قل من رب السماوات والارض قل الله نو ربم د هر یو څه دغه دی نو چې کله دا ټول هغه د خالق هغه کس نعمت غواړي هغه نه غواړي پوښوي کا تربيت مسله وی دا هغه نه غواړي په هر جانب کې هغه تاسو دا خبر راوستا دې ځای ته چې له دعوت الحق هغه الله تعالی د پاره بلنه پیش کړ او بلنه حق ده اوس د دې ځای نه هم هغه موضوع باندې بیا دلایل وایي وکاله دلایل د اغي د اثبات لپاره کله د اغي منکرین ته چې کم خلق دغه خبره نه مني اغه ته زجر ورکړي او کله هم د دغه دعوی منکرین ته دمکی ورکړي تخویف ورته ورکړي او کله د دغه دعوی منونکو ته بشارت او زیر ورکړي بس په دې طرز باندې دا صورت ټول چلیږي کوم دغه یو مسله راکړي اوس داغې نه پس وای چې ګوره دا بل دلیل پیش کوي چې رزق فراخ کوم دو رزق تنګوم دو نو چې کله زکوم له دعوت الحق په دا رزق په مسله کې ته چانه غواړي او مدد غواړي نو زمانه غواړي زما اختیار دی زما په زما په لاس کې بیا دا غي نفس بیا زجر ورکي منکرین ته په طلب د معجزات باندې په دوه آیا په یو آیات کې او دا غي نفس بیا بشارت او زیر دې په دوه آیاتونو کې بیا دا غي نه ورستو اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي بیا دا غي نفس جواب د یو سوال کې چې دوی یو اعتراض کوي دا غي جواب کوي او بیا په دو دیر شمایات کی تسلی ورکی رسول الله صلی الله علیه وسلم بس هم ټول خبره په دغه کې ده چې څوک نه مانی دغه له دعوت الحق دی ورته بیانې نو دغه تسلی ورکړي چې خیر دې داسې نور خلقم نه ومني دغه شانتی کله مطلب دا ده چې دا تا رسالت نه بنی دی دنه انکار کوي نو خیر دی دا ته مخکې رسولان تیر شوی د ټولو مضمون او د ټولو خبره مدکره دغه به ذکر کوي تر دوه دې سمايات پورې به دا باب چلیږي په دې کې به دغه دلیل وي الله یبسط الرزق الله تعالی فراخ کوي رزق لمن غتالا یشاء او چې رضا یوشي نو رزق فراخ کول او رزق تنگول دا دا هغه پلاس کې دي و يقدر او تنگي نو دا دواړه کارونه چې کله دا هغه پلاس کې دي نو له دعوت الحق بس دا غنه غواړه کړي د تنگو دا غتن کړي بل چا نه تنگ کړي او کدا رزق در نه فراخه کوي نو دا به تو فراخه کوي دا باغه فراخه کوي بل څه کې فراخه کوي وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الاخره الا متاع وفرحوا بالحیات الدنیا او دا خلق دا خلق چې له دعوت الحق د دعوینه انکار کوي ولې کوي نو دا هغه زجر ورکه یو دا هغه وجه په ذکر کیږي چې اصل کې خلق په دنیا کې مصروف دي دنیا ته متوجي شوی دي او فرحو بالحیات الدنیا او دا خلق خوشاله شوی دي تکبر کړي دي په ژوند دنیوي باندې فرق ماته څه چې کله قران کې راشي نو فرق او تکبر ته نه مراد دي ومل حیات الدنیا او نه ژوند دنیوي په آخرت په مقابله د ژوند د اخرت کې الا متاع مگر بنا کی دن کې سامان دی دا ختميږي دا ډېر کم شي دی دنیا په کوم دی هغه ختم شي اخرت ته وخت متوجي شي اوس زجر ورکی په انکار د آیاتونو باندې ويقول الذين كفروا وایا کسان چې کافران دي لولا انذر عليه ولنا نازل دي کې په پیغمبر باندې آیت موجوده من ربي طرف در خپلنا نو خپل تور ته وایا ان الله يضل من يشاء دا زجر ورکو نو ورته ته به جواب ورکې چې ان الله یذل یقینا الله تعالی گمراه کوي منا به څوک یشاو چې راځي او شي او یهدی هدایت کوي الیه خپل ځان طرف ته من هغه چاته انا څوک چې راځي کیږي الله تا د چا په زړه کې چې انابت موجود وي الله تعالی هغه ته سکی هغه ته هدایت کوي د چا په زړه کې چې انابت نه وي الله تعالی هغه ته هدایت نه کوي الذين امنوا اوس دا منیبین خلق کم دي او دوی ته بشارت ده الذين دا کسان دي امنو چې ایمان راوړل دي وتطمئن قلوبهم بذكر الله او تسلی کوي ګونه د دوی بذكر الله په ذکر د الله باندې علا خبر شي بذكر الله په ذکر د الله باندې په یاداشت الله باندې تطمئن القلوب مطمئن کیږي ګونه دلته وي زړونه مطمئن کیږي د الله په یاد باندې څه مطلب سړی چې د الله ذکر کوي او الله طرف ته متوجي زړه مطمئن کیږي دا په یو اسانه معنی ده دویم مفسرین په دې دا کې بل معنی کړی دا چې د الله تعالی په ذکر باندې زړه مطمئن کیږي د دې معنی دا ده وي چې ګورئ ذکر نه مراد د قران دی او حدیث ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وای مؤمن سره هغه دې چې دا غنه پښتنه وکړي شي چې هغه پښتنه وتی کنه د یو عالم نه دی او چانه هغه ورته وی چې روغه قران کې دا آیات دا حکم دا سره راغلی دی یا حدیث کې دا سره راغلی دی نو مؤمن سره هغه بس پدی فتوا باندې زړه مطمئن چې الله ویلی دی بس ما ته منظور ده رسول دا الله ویلی دی ما ته منظور ده نو یو معنی دار چې علا بذکر الله تطمئن القلوب د الله په ذکر باندې یعنی په قران باندې او په حدیث باندې په وحی باندې ذکر نه مراد وحی دا وحی بیا دواړه قسمه دا وحی جلیل قران دی او وحی خفی سنت دی نو پاغه وحی باندې زړه مطمئن کیږي او هغه باندې خبره کار هغه تسلیم تسلیمي ورته چې بالکل زمانه الذين امنوا وعملوا الصالحات اوس بشارت ورکیا کسان چې ایمان راوړل دي عمل کې موافق دچا دي دعوا د له دعوت الحق هغه معنی لرا هر صورت کې چې امنو راشي کنه هغه ایمان راوړ دي نو دا هغه نه مراد خو عام ایمان خامخاوي خو ورسره خصوصي د صورت هغه دعوه چې کوم وي نو دا هغه معنی له هغه تسلیمول پکې ضرور به ضروري وتوبا لهم توبا لهم نو خوشالي دي ډېر خوشالي دي هغه لپاره مبارکي دا ورلا خوشالي دا ورلا وحسن مآب او خیسته ځای د ګرځېدو ده كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن اوس کله چې منکرین خبره نه مني خامخا داعی پریشان کیږي چې دا یرا زما په دې خبره کې څه شک نشته دا خلک ولې نه مني نو په دې ځای کې الله تعالی بیا کړه داعی تسلیم ور کوي او دا رسالت او دا پیغمبري ثابتې الله وای دا څه مخه پکېږي ستانه مخکم دا شان کې رسولان راغلي هغه هم ستا غون ته کې دا بیان کړو کذالک ارسلنا کا نو څنګه چې موږ مخکې رسولان نه لګلو دا شان موږ راولې غلې ته فی امه فاغ امت کې قد خلت من قبلها امم چې یقینا تیر شوی دی مخکې دا غین ډلې لتتلو علیهم الذی صدق راغلي چې اول ولی په دوی باندې الذي اغا اوحينا اليك چې موږ یې وحی کړی دی تا ته چې دوی ته وحی بیان کی د وحی بیان قران ته بیان کی حدیث ته بیان کی وهم یکفرون بالرحمن او دا خلق چې دی یکفرون بالرحمن انکار کوي د رحمان ذات نه د رحمان ذات نه بدی انکار کو یو راضی وای چې دی به وی چې لا نعرف الا رحمان الیماما موږ خو هغه د یمامی رحمان په نوم باندې کم سړی دی هغه پیژنو په رحمان نوم نه پیژني کوم ته رحمان څوک یاد دی دویم قول دار ابن کثیر راوړ دی وهم یکفرون بالرحمن وهم یشرکون بالرحمن دوی د رحمان سره نور خدایان شریکي قل ورته وایا هو ربي هغه رحمان چې دی زما رب دی لا اله الا هو بیا دا و تکرار راوړه لا اله اوس دلته د صورت مطابق معنی وکا دلته صورت له دعوت الحق دعوه نو لا اله نشته ده حاجت روا الا هو غیر د الله نه علیه توکل تو خاص پاغه باندې مادام سپارل ده و الیه متاب او هغه طرف تا ګرځي دل دې د مال هر بدلارینا د هر بدلارینا زه رجوع چا طرف ته کوم الله تعالی طرف ته کوم ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى دا چې دوی معجزات وختل نو الله تعالی وی وو د معجزات منی نه ښا دوی اته په خلی باندې غواړي ولو ان قران کچرته دا قران یو مان دا کوم سیرت به الجبال او ګرځول شو په دې باندې غرونه دا غرونه پیدا دي او ګرځي یو ځای نه بل ځای ته د قران په وجه لاړ شي او قطعت به الارض یا کوم دې ټوکړي ټوکړي شي په دې باندې مکا او کل لما به الموت یا په دې سره خبر یو کړی شي د مړو سره نو لا د لو جدا مقدر ده لما امنو به بیا یې هم دین منی ښا بیا یې هم دین منی یو معنا دا کو دویمه معنا دا کوي چې د قران نه مراد دا کتاب نه دی دا قران کتاب ته نه مراد د قران نه مراد هر مستلشه شی دی نو دا معنی بشي ولو ان قرانا کچرتا یو لستل شوی شي اسیرت به الجبال ګرځول چې پاغه باندې غرونه او قطعت به الارض یا ټکړې کولې شو پاغه باندې مکا او کلم به الموت یا خبرې کولې چې پاغه باندې د مړو سره لکان هاذا القران جزا بداش نو هغه بدا قران وي خو الله وی نه دا کارونه نه کوم چې خلق ته مړي را پاسوم یا خلق ته غرونه روانو یا خلق چې کوم دې زمکه وته ټکړې کوم دا کارونه نه کوم دا زما په اختیار کې دي خدا نه کوم دا خلق بس امتحان کوم بل لله الامر جميعا بلکې دې اختیار الله په اختیار کې دي الامر دا ټول کارونه جميعا ټول دا ټول کارونه چې دا الله په اختیار کې دي افلم یی اصل الذين امنوا دا جواب سوال د مؤمنانو بکلوي الله دې معجزې راولېږي کنه چې دا کافران ایمان راوړي چې دی غواړي الله وی افلم یی اصل الذین آمنو الله یشاء الله لهد الناس جميعا آیا ندی نا امید سویا کسان چې ایمان راوړل دي کچرته الله تعالی غوښته وي نو خامخا هدایت به کړو ټول خلقو ته یی ات معنا کسائی کوي په معنا د یعلم سره د امیدې معنی راځي لیکن وې دلته په معنا د یعلم سره دی افلم یعلم الذین آمنو نو آیا ندی پویا هغه کسان چې ایمان راوړل دي آیا اوس مؤمنان په دې خبره پوه نه دي الله یشاء الله لهدى الناس جميعا چې کچرته الله اراده کړې وي نو ټول خلکو ته به هدایت کړې وي یعنی مؤمنان دې په دې خبره پوه شي مؤمنان دې په دې خبره پوه شي چې هدایت د الله په مشیت او اراده باندې دي که غوښته وي ټول خلکو ته به هدایت کړو دې کافر ته هدایت نه کوي ته معجزې رام شي بیا دې ایمان نه راوړي ځکه مشیت الهی نشته دي ولا یزال الذين كفروا او همیشه به کافران تصيبهم چې رسیږي وي تا مصیبتونه او عذابونه به ها تصيبهم قارعه دا قارعه چې رست را روان دی فاعل دی ولا يزال الذين كفروا او همیشه دي کافران تصيبهم چې رسیږي وي تا قارعه آفت او مصیبت تکونکې پس وجا بما صنعوا فسبب دا هغه کارونه چې دوی همیشه کوي کم کارونه چې دوی کوي دا غي کارونه دا غي ګناونه په وجه باندې دوی ته مصیبتونه را رسیږي ها او تحل قریبا یا بدا مصیبتونه چې دی را را کوزیږي با نازلیږي با قریبا من دارهم نږدې د کورونو د دوی سره نو یا با په دای باندې عذاب راځي او یا چې پر دې نو د دوی د وطن او د علاقې سره خوا کې په بل علاقې او په بل وطن باندې عذاب راشي الله دې ویری چې ګورا دغه شان عذاب په تام راوستي شي یاد دی چې او تخلو بعد وی دا نبی علیہ السلام ته زمير راځي له مخاطب څخه غلا نو او تخلو یا بت کوزيږي قریبا من دارهم نږدې د دوی د وطنونو خواته یعنی د دوی د وطنونو خواته به فتح کې نو چې فتح کې په دوی باندې بروبو راځي تر دې پورې چې مکه الله تعالی بیا فتح کړه حج حتا یاتیا وعد الله تر دې پوری چرا چې وعده د الله تعالی په فتح د مکی سره ریبین صورت کې بیا دار یا پاول صورت کې معنی بیا دار چې وعده د الله راځي په عذاب د دوی سره ان الله لا یخلف المیعاد یقینا الله تعالی خلاف نه کوي د وعده ولقد استهزئ برسل من قبلک نو تر دې پوری ورته بیا هغه دعوه دا کړه چې له دعوت الحق هغه الله تعالی د پاره بلنه حق ده حق د بلنې د هغه د خاص ولی زکه الله یکتو الرزق رزق ز فراخ کوم نو هغه د سر نه ټول د غنا روان دي بلنه زمانہ کوي معنی غواړي ولی زکه خالق د هر یو چیز دی زمانه غواړي ولی زکه عالم پاره یو چیز دی زمانه غواړي زکه حافظ د هر یو چیز دی زمان ہے غواړی زکه متصرف بار یو څه کې دین زمان ہے غواړی زکه معبود د هر چا دین زمان ہے غواړی زکه رب زم د ټول مخلوق رب دین نو اوس ورته وې زمان ہے غواړی زکه رزق ز فراغ کوم او رزق ز تنګوم نو لہذا زمان ہے غواړی له دعوت الحق لہذا بلنا او دغه دعا چې کوم ده دا دغه حق دی او د بل چا نه دعا سره هغه باطل ده نو دا تر دې پوري او بیا زجرونه چې څوک له دعوت الحق دعوه نه مني او څوک چې مني هغه ته بشارتونه ورکړي او میانس کې دغه کوم دی نو جوابونه د بل سوالونه وکړل اوس د دې ځای نه پاسو ما تاسو ته ویلو په صورت کې به دوه مضمونه چلیږي اول د صورت لګي لا اله الا الله له دعوت الحق دویمه ایسه صورت محمد رسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ثابتې نو اوس د دې ځاینا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي تسلی ورکړي ولقد استهزئ برسول او یقینا توفی کړي شوی دی پر رسولانو پورې من قبل کا مخکستانا نو کتا پورې او شوی څه خبره نه ده فعملیتو ولی الله تعالی بیا نه تبا کول وای فعملیتو للذین کفروا نو ما مهلت ورکړو هغه کسان ته چې کافرانو ثم قصدهم بیا مې راونی ول فکیف کان عقاب نو سرنګ یو عقاب عقابی زما سزا ورکول زما رانیول او زما سزا ورکول هغه بیا ډیر سختی الله وای خام دا تر دې پورې هغه باب ختم شو